یا ایها الناس نه دا دریم باب شروع کیږي دریم باب د دې سیده او د اخیری باب دی په دې کې سدي نو په دې کې اول ترغیب دی طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولکه د يهودیانو د خبایث نه ځان ساته خو غټ غټ خباثت سره هغه دا دی چې خباثت بدن پسوزي خباثت بدن د رسول په طاعت باندې وي چې رسول الله باندې بس تانه خبيث اخلاق او خبيث افعال بدر نوزي خا در يهوديانو د نصاراو غټ خباست څه دی هغه دا دی چې عيسى عليه السلام ته څه کوي عيسى عليه السلام په شان کې دغه کوي زیاته کمې کوي يهوديان بيخي مانی نه او نصارا وي دا الله زوی دی او الله دی دا هغه خبره بیا څلور جوابونه به ورکي په آیت نمبر 171 کې ها څلور جوابونه به ورکي بیا دا هغه نه ورستو بشارت ورکي مؤمنانو ته او چې مؤمنانو ته بشارت ورکي نو منکرینو ته بیا تخویف ورکي دمکی بو ته ورکي دا غین اورستو بیا خطاب ورکي ټول خلکو ته او هغه بیا ترغیب وی دعوت کوي قران طرف ته چرشی قران ومني قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا بیا چې څوک اومني هغه ته بشارت ورکي او دا هغه نه ورستو بیا څوک د قران یو قانون د میراث په باره کې اخیری مسله بیا راوړي ښا هغه برته بیا ذکر کوي صحیح شو نو دا بردا ته ګوري یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم الرسول یقینا راغ تاسو رسول بالحق فرشتیا باندې یا د پاره د بیان د حق من ربکم نه طرفه در رب تاسو نه ها فامنو نو تاسو ایمان راوړي په رسول باندې خیر لکم یکن خیر لکم دا بغور ایستاسو د پاره به تر به ایستاسو د پاره و ان تکفروا کتا سو انکار کو د رسول نه نو بیا ګورئ تاسو الله ته څه نقصان نشي ورکولې ولی فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض بیا دعوت توحید راوړه یقینا خاص د الله په اختیار کې دغه چې پاس مانونو کې دی او پس ما کې دی نو کان الله علیما حکیما دی الله تعالی په یو حکمت والا یا اهل الكتاب ای کتابیانو لا تغلو فی دینکم او تاسو غلو مکوئ په دین خپل کې په دین کې غلو مکوي غلو څه ته وایي غلو دې ته وایي چې په دین کې د ځان نه یو شی ور زیات کی یا یې کم کی نو دې کې دلته کې زیادت او نقصان دواړه مراد دي ځکه يهوديانو د عیسی علی السلام په باره کې کمی کولو او نصاراو څه کولو هغه چې کوم نه هغه زیاتې کولو او په سورته مائده کې براشي لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا الته بیا صرف په معنا د زیاتی سره ولی زکه چې الته د عیسایانو باب دی الته د عیسایانو باب دی بیا ته چې زیاته مکوي لا تغلو فی دینکم تاسو بدعت مکوي په دین خپل کې قرطبی دا معنا کوي لا تبتدعوا فی دینکم ولا ولا تقولوا او مجوړوي علی الله تعالی باندې الا الحق مگر حق موای په الله باندې مگر رښتیا وینا دروغ ویناګان د ځان نه مجوړوي انما المسيح هغه رښتیا وینا ده دا چې یقینا مسیح چې دی عیسی هغه عیسی دی ابن مریم زوی د مریم دی ابن الله نه دی الله نه دی ثالث ثلاثه نه دی رسول الله رسول د الله دی ها دا وشو وکلمته او بل دا کلمه د الله دا القاها الی مریم چې ورچولې و دی مریم ته کلمه دا مریم ته کلمه څنګه راوي کلمه د کون دا چې الله مریم ته وی کون پوه شو کنه د عیسی علی السلام باره کې نو بس الله بچي ماشوم پیدا کړو یا دا چې کلمه دا دا چې دا په مخکینو کتابونو کې راغلي خبره وا الله تعالی هغه مریم ته ور منتقل کړه پوه شو وروح منه او بل دا روح دې د طرفه د الله نه دا عیسی علی السلام روح دې د طرفه د الله نه یا روح بعد وی ذو روح منه دے د روح والا دے د طرف د الله نه دا څنګه دا خو د روح والا بنده دے دې څنګه الہ کې دی شي فامنو بالله ایمان راوړی په الله باندې او رسولي پر رسولانو د الله ولا تقولوا موایتا فی صلاتن الہتن صلاتن کې خدایان دری دی دا مې یقیده لرلا یعقوبیه په دې کې او په قواعد بداوی وی خدایان دری دی سوکتی وی یو اب دے پلار دے یو ابن دے زوی دے یو روح دے پوښوی دا دری دی نو دا دری چې دی اب وی دا الله دے ابن سره وی دا عیسی علیہ السلام دے روح سچے دے نو کله وی دا مریم دا کله وی جبرئیل دی کې بیا اختلاف دی کې بیا دی اختلاف بعد وی مریم دا بعد وی جبرئیل دی نو دا کتاب کولا او بیا به دا وی چې دا دری واړه بیا په حقیقت کې یو دی دا دری په حقیقت کې دی یو دی دا ته بیا خپل خبره ده چې اول دری دی بیا دی یو دی دا څنګه کېدی شي انتهو خیرا لکم تاسو من شي د دې شرک نه خیرا لکم دا بهتر وي تاسو د پاره اوس جواب ورته ورکي تاسو ثلاثه موای ګوري الله یو دی څلور جوابونه ورکي انما الله اله واحد اول واوري یقینا الله چې دی اله واحد هغه اله معبود یو دی یو معبود دی یو متصرف ته بل څوک نشته دی ښا دویم جواب اوري سبحانه ان یکون له ولد پاک دی الله ان یکون له ولد د دې خبر نه چې دا غدي بچي وي ځکه الله کی جزئیات نشي راکړي جزئیات خو جراج د نقصان علامه ده نو دا غو بچي نشي کېدای دا جزئیات ته دریم نمبر وګوره له ما فی السماوات و ما فی الارض دا غو په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزماکه کې دی نو که تاسو وایي چې نه دا داسې بچي دی چې بچي نه دی خو نیولې په ځوی باندې او الله نه مجبور کیږي نو الله وینا دا خو بیا زما اختیارات کمزوري کیږي چې یو څوک په ما باندې زور اور شي چې زما بچی نه زه مجبور شم زما بچی شي یا بچی مې نشي خو زه مجبور شم نو زما اختیارات کمزوري شو نه نه نه زما په اختیار کې دي ما فی السماوات او ما فی الارض هغه چې پاس مان نو پس ما کې دي نو سلورم جواب ورکړي وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی نظام چلوونکې پورا دی الله نظام چلوونکې الله وی نظام د خپل چلوم د پکې بل څوک بل څوک نه راولم چې ودرېګه دې بر دې علاقې ذمہ داری سنبال کی پوه شوې زما تکمیل نظام دیواز زما په اختیار کې دې کې بل چا نه چلیږي دا ورکو جوابونه اوس ویلې یا ستن کې فل مسیح دا جواب د سوال دی دوی نبی علیہ السلام ته وی خلک چې عیسی علیہ السلام ته دا نه وای نو تو ورته وای هغه ورته دا الله بنده دی دوی چپ چپ او بے ادبی وکړه او دا خو ډیره به دی دی عیسی علی السلام چې ته ته د الله بنده وای الله ورته وای لن یستن کف المسیح هرگز بد نه غلی عیسی علی السلام ان یکون عبدا لله چې شی بنده د الله عیسی علی السلام خپلم پدا خبره کوي چې د الله بنده سوره طه کې براشي عیسی علی السلام وای قال انی عبد الله آتانی الكتاب ز بنده د الله ما تبارک کتاب ولل ملائکۃ المقربون او نه بد غنی دا خبره ملائکی نږدې د الله ته هغه هم دا بد نه غني چې د الله بندگان شي په دې خبره هغه بد نه غني و من یستنکف الله وی ولي بد غني او څوک چې بد غني ان عباد نفرت کی عن عبادته د عبادت د الله نه و یستكبر او ځان لوی غني فسيحشرهم الیه جميعا نو ذره جمع به کی الله تعالی ځان ته جميعا ټول په یو ځل باندې فاما الذين تراجم کی په سره څه چل کوي فاما الذين امنوا نو هر چا کسان چې ایمان راوړي او عمل الصالحات عمل کوي موافق د شرع فیوفیهم اجورهم نو پورا ورکه هغه ته اجرونه دا وي دا غوی د عملونو بدلی به وته ورکی خود دین زیات سم متصور کوي و یزيدهم من فضله او زیات پکې هغه لره د فضل خپل نه د عمل نه غیر بول نورم زیاتی ورکی و اما الذين استنكفوا او هر چا کسان چې نفرت کړو د عبادت تعالی نه واستكبروا ځان لوی ګڼل فيعذبهم عذابا اليما نو عذاب بور کې هغه ته الله تعالی عذاب دردناک ولا يجدون لهم من دون الله او نه بویني هغه هغه ځان لرا من دون الله غیر د الله نه ولي انسو بچ کون کې د عذاب نه ولا نصيرا او نه څوک مدد کون کې په خلاف د الله یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم اوس مال توي دا خطاب دی عام او ټول خلق ته بیا دی او دا خطاب پر سر دعوت ال القران دی ها پس ته دعوت ال الرسول نا او د قران صفات ته بیانې یا یوحناس ای خلکو قد جاءکم یقینا راغ تاسو برهان دلیل قطعی دلیل قطعی بو توای کا من ربکم له طرف در تاسو نا دلیل قطعی دی ځنی نه لري وانزلنا الیکم او موږ نازل ک تاسو ته نور مبینا رڼا ښکارا دا رڼا ښکارا سره دا قران کریم فاما الذین آمنوا نو هر چا کسان چې ایمان راوړل بالله فالله باندې واعتصموا به او منګول لګي پاغه باندې یعنی هغه مضبوط نسی داغه دین او داغه قانون مضبوط نسی فسيدخلهم نظر چې داخل بکی الله دوی لرا فی رحمت پاغه خاص رحمت کې منه له طرف داغنا وفضل او پاغه فضل کې ويهديهم اولاره خیلیت الیه هغه طرف ته صراط مستقیم لار نیغه الله وتعالى لار او خی یستفتونک اوس ما تاسو ته وی په اخر کې اوس نور مبین له قران رڼا ده نو رڼا له تیاری لري کوي نو د جاهلیت یو څو رسمونه بیا ختمي ښا او بیا راته د میراث ته طریقه خای یستفتونک پختنه کوي دیستانه په بار د کلاله کې کلاله مې تابل اور از ویلو ښا صحیح شو هغه سړی دی چې د هغه برم څوک نشته دی پوه شو امور او پلار نکونه میکونه هیڅ څوک نشته دی لاندې هم څوک نشته دی بچی نوسی هیڅ نشته دی نو دا څنګه څه وایي ته کلاله وایي خاطر پښتو کو ته تاسو بل ورسنن کو اغستو پوه شئ موږ ته مونږ ته میراث وایو ها یستفتونک نو پښتنه کوي د استانا قل ورته وایي الله یفتیکم الله فتوا درکې الله حکم کوي تاسو په کلاله په بار د دې کلاله کې په بار د میراث کړی کې ها څنګه ان امرؤن کچرته ودا کلاله امرؤن سړیو اهلکا چې مړ شو لیس له ولد او نو د بچي بچي نشته دی دا کان مړ شو بچي نشته پلار او مور هغه خو خود نشته نه دا خو دې راځي شي خو دا غریب دا کان ته دی دا د اس نشته دی وله اخت او د خور وا فلها نصف ما ترک نو د دې خور د پاره به نیمه د هغه چې د کمال پرې خره باقی به صحیح هغه خبره ده ول باقی للعصبه باقی للعصبه وشین صحیح شو وهو يرث عصبه ارسو په دغه ټیم کې د دې خځې څوک شته نه او خځه دغه شان ته مړه شو دا سه رور یا علاتی د پلار را صرف یا اعیانی د مور او پلار دواړو نه نو دا رور پر د عصبه شي ټول مال بس کې ټول مال بد دي شي ها فإن كانت اثنتين کچرتوی دا دوه خځې اوس دا دوه خځې وي سړې مړ شو خويندې دوه پاتې شوې نور هیڅ څوک نشته لري بار لاندې نشته لري خو دوه خويندې پاتې شوې فلهما الثلثان نو مال به څوک مال به درې ثلث کی نو دوه ثلث برا واخلې شپږ سی به کې نو څلور بچاله ورکی دی خويندو له ورکی ها فلهما الثلثان نو دوه برخه به ورکی مما دا مال نه ترکا چې د پریخې دی چې د پریخي نه هغه دوا دوا برکه بلاغه چې ول باقی باقی چې پات شي هغه بل چا شي هغه بل عصب او شي صحیح شو خو ان کانوا اخوتن کچرته وی دا کچرته و دا اوس داسې وشو چې خزه مړه شو یا سړی مړ شو خو چې دا پات شو چې نه ورسره دا دغه خبر او اصول او فروع نشته خو لیکن دا خويندې یا خويندې ورونه ګډوډ دي او ډیر دی نو و ان کانو اخوتن کچر تو دارونه خويندې رجالن سړی و نساء ان خوځي غړې وړې غړې وړې ډیرو فلذ ذکری نو پارا د سړی مثل حظ الانثین په مثل د چالی د برخه د دوو سړو د دوو زنانو دی د دوو زنانو برخه مطابق پسې یعنی خدا بل سړی نه مشته ایشوا یبین الله لكم بیان الله تعالی تاسو د احکام ان تضلوا الله تضلوا دې پار چې تاسو گمراه نشئ پوښوي دا شیا کراهیت ان تذلو د وجه بدګانو د دې خبره نه تاسو گمراه شئ والله بكل شيء عليم الله تعالی پار یو څه باندې پوهه ده تر دې پوری دا سورته نساء وخا ختمه شو په سورته نساء کې سو سورته نساء کې وای درې سیمه پوښوي درې برخو ته دا تقسیم وا په اوله برخه کې تو نلس قوانینو د پاره د کورنۍ د جوړېدلو کورنۍ قوانین په کې نلس ښه ورسره چې کوم د منافقانو بدخونه او د يهوديانو چې هغه د قانون مخالفت کوي بیا دا غي نه پس په دویمه برخه کې څه شیو په دویمه برخه کې بیا د دغه د ملک د نظام سره کوم متعلق قوانینو دا بیا په دویمه برخه کې صورت ختم شو د صورت امتیازات کې دغه شو یو خدا چې ایو الناس پکې درې پیر راغی په صورت کې نل قوانین نالل د اصلاح د کور د پاره نو دایره ته دغه شو دا پکې بیل ترغی دغه شو دا امتیاز شو بل امتیاز پکې دا چې په صورت کې چې سلور دیرش ته منافقانو خصلتونو د ټول لازمه کې کناو کې نه ورته نو سلور دیرش د منافقانو بدخوینه ته بیان کړ اته دیرش ته د کتابیانو بدخوینه بیان کړ دای پکې بیان کړ دغه رنگي په صورت کې نور مرتره چې کوم دي محرمات پنځل لس محرمات چې کوم دي غیر ته ذکر کړ چې پنځل لس قسمه خزر باندې سړي هغه در باندې حرام دي د وین ځینې کار په کړه جایز کو دا یو کول دا کول نشو ته شروع شي بیا په کډیر راوځي ښا بس نو دغه څه شو دا حاصل د صورت دغه راوته